ما عزتمندو الله جل جلاله د انسانیت د هدایت د پاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګلو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت د پاره هغه احکام هغه اعمال او هغه اخلاق عادات کردار هغه ولا ګرځولې دا چې د قیامت پورې د دنیا د ختمېدو پورې د هر قوم او د هر انسان د پاره ذریعہ د هدایت ده او د دې ټولو احکامو د الله د تابعداري او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو داغه د تابعداري د پاره بلکې د دنیا د ټوله زندګۍ د انسان د ټول وجود چې کم دی اعمال او د غرنګي اقوال د صادرېدو لپاره او د انسان د وجود د صحیح کېدو لپاره چې کم سیز دی هغه الله تعالی زله پیدا کړی د انسان لپاره په دیو ځبانه په دې آیت کریمه او په دې احادیث نبی صلی الله علیه وسلم کې د انسان د پاره د زړه د پاکوالی او د زړه د صحیح کولو سره تلقین چې کلم د انسان زړه صحیح شو د د ټول اعمال او اخلاق عادات دا صحیح وي او کله د انسان زړه صحیح نه وو پزله کې فرق وو نو دا, دا عقیده او د عمل د اخلاق عادات کردار دا نه صحیح کی دا کوم آیت کریمه چې ماول سره د دینه مخکم صفات د منافقینو ذکر وو په دې آیت کریمه کې هم دو صفات د منافقینو ذکر دي چې اصلا دا صفت او دا عمل چې کوم دی دا تعلق د د منافق سره دی او کبه مسلمان په عمل کې دا دوا صفاتونه وي نو مسلمان لا پکار دي چې د خپل عادت او د غرنګي د خپل اعمالو نه دا دوا صفاتونه څخه کې لري کی نو حاله به د انسان ان اشمار چې دی هغه په کامل مؤمنانو په صحیح مؤمنانو کې وي تګه دینه مخکې دا دو سيزونو ذکرو یو دا چې انسان بخلوان یو یو په لکه بلوي نو دا صفت د منافقین دی او چې کله د خلی او د زړه خبره یووي دا صدا د ترشتیا وي او چې د خلیو د جبه خبره یو نه وي د ته دروغ وایي چې بدایت کریمه کې بداغه مذمت ذکر شي او دیم څه چې دا هغه دوکه ده په مخکنی آیت کریمه کې ذکر شو چې دوکه کول دا دا ګناه کبایر ګناونه دي دا رنګ په دې آیت کریمه کې هم د ذکر د دروغو او د زړه د امرز د منافقت چې دا هم کبیره ګناونه دي ځکه په دې ټولو اوصافو کې مقصد دا دی چې کبیره ګناه بغیر د توبې نه معاف کیږي نه او واړه ګناهونه چې کم دي هغه الله تعالی بغیر د توبې نه په اعمالو سره معاف کوي او چې لوی ګناه یو انسانو کې داغه د پاره شرط دا دی چې دې به توبه داغه نه وباسي نه الله به الله معاف کوي نو په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمایي دا د دیو د دنیا سره د دنیا هغه حال دی او آخرت حال د دیو دا دی حکم یې دا دی چې ولهم عذاب الیم د دیو د پر عذاب دردناک دی د قیامت پر ورځ به دغه خلکو لپاره درناک عذاب چې د چا پزله کې سوي منافقت وي زله صحیح نه وي پزله کې کفر او شرک وي او عذاب عظیم د دې لپاره دی په دیو زبان چې به ما کانو یکذبون په دیو زبان چې و دیو په دې دنیا کې همیشه د لپاره دروغ وایونکي دلته یکذبون مراد دلته دا چې همیشه به په دنیا کې دروغ وي نو په دیو زبان دی الله تعالی فرمایي دا قیامت پر ورځ باندې بوله سزا ور کوم درناکه او دلته هم سره ذکر کو د دیو جنا چې د انسان اصل څه کم دی د انسان د اخلاق او عادتو د صحیح کول لپاره سره زړه دی زکا اور صبراشی چې د کم انسان زړه وي او د په خپل زړه سره سوچ کوي تدبر کوي او فکر کوي نو د عقل به صحیح وي په دې وجه باندې علماء ذکر کړی چې عقل عقل تعلق د زړه سره دی سوګه عقل په دماغ کې دی په ذهن په دماغ کې یو کا بدل کې دی یو قول لري چې عقل تعلق اصل د زړه سره دی چې با عقل فهم سوچ فکر اول چې کم د زړه ته خبر راځي د زړه نه ورسته بیا دماغ ته ځي او جب چې کم له داغه ترجمانی کوي د سر انسان په ذهن کې راشي دلته الله تعالی د زړه ذکر زو فرمایلو چې د ټولو ناول د انسان د پاره د خپل زړه علاج پکار دی یا ایها الناس خلقو قد جاتکم موعظه من ربکم یقینا تاسو تاسو تاسو رب د طرف نه نصيحت راغله وشفاء لما فی الصدور علاج راغله تاسو د پاره د هغه څه چې په سینو کې دي سینې نه مراد چې کوم دلته زړه دی چې خلکو استاد پتونو کې کوم مرزونه دي دا غي علاج چې د پر الله قران را لګلې یو ظاهری د بدن مرض دی دا غي د پر الله تعالی نبی فرمایي چې داغه د پر علاج وکا ان صحیح کون کې هم د الله دی د ظاهری مرض هم او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سنت طریقه دا د جته طبيب لا لاړ شه ډاکټر لا لاړ شه دوايي استعمال کا او یقین د الله په ذات کوه او دویم چې کوم دی مرض د زړه دی چې کوم دی دا غد علاج د پاره الله فرمایي قران مې د تراله غلې د قران په ذریعه سره چې کوم دی دا زړه چې کوم دی دا غي علاج کی لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلکو چې څنګه وسپنه تزنګ لګي دا غد پر خلک ریګمال استعمال کی نو دغه رنګ د انسان زړه تم کله کله زنګ لګي نو صحابه ته بوز کو جدي دا صفایه د پاره سه علاج دی الله تعالی رسوله چې کله په ځله باندې زنګ راشنو داغه دا لری کولو د پاره سه ذریعہ ده نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ذکر الله و تلاوت القرآن کله د الله ذکر کې او د قران کریم تلاوت کې استاد حضرت الله تعالی زنګ لري کې ده دنیا محبت د کفر او د شرک او د غرنګ د ضد بغض او د حسد او د کینې کم مرض چې په بدل کې به ختم شي عجب دنیا کې قران نه قران نه لې د الله ذکر نه کې د الله یاداش نه کې نزله علاج دې نشي کېږي په دنیا کې د څه بوي چې تبه خط یاد باندې وجود بری خط ټیک ټاک وي یو انسان بده سی وی چابا خپ صحت من کی وي خغټ وجود والا بوي او دا چې کم د زړه بیمارونو د چې کم د په دنیا کې ان اسه بغیر دی بوټه خدا دا ان زړه بیمار دی نو د په دنیا کې الله رضا نشي سلولې په دیو ځبانه په دې حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلکو الا ان فی الجسد مزغه اے خلکو خبردار په وجود د انسان په وجود کې یو ټوکړه دا وړه غوندې او کله د انسان د وجود دا وړه غونډه ټوکړه چې دا دا خراب شولا پدې کې فساد راغې نو فساد الجسد كله د ټول وجود چې کم نه فاسد شو مانلا که بس لکه د الله د دین سره محبت وو د قران سره محبت وو د نیکو سره محبت وو د نیکانو خلکو سره محبت وو فضل کې د دای نابت ال الله هر کار د کولو خدای الله درزاد پاره کولو نو دی به همیشه لپاره په دین پسې روان وي د د ټول وجود به د دین تابع وي او که کله د انسان په ځل کې چې کم دی د الله د دین سره محبت نه وو د قران سره محبت نه وو د سنتو سره محبت نه وو د نیکانو خلکو سره محبت نه وو دغه رنګ د قران او د سنت او د اسلام نه اسلام ته د شاګر ځولې و نو د پزله کې مرض دی نه مرض دا غفلت مرض د دلته لګېدلې نو په دې وجه باندې دی په د قران او سنت نه الټ روان وي سونه مرزونه چې دي دا چې هغه تعلق د دین سره دی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دیو مرکز چې کم ځای غزله دی خپل ځای کې کم انسان صحیح کو نو زده ټول نه وجود چې کم دی ټول ژوندۍ دغه چې کم دا صحیح کی دا رنګه څنګه په سرونو ذکر کړي دلته مراد ذکر دلته الله تعالی فرمایي منافقین متعلق فی قلوبهم مرض د دې په زړونو کې مرض دی نه مرض د منافقت دی مخکې ذکر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته وایي چې موږ استعمال کړیو موږ مؤمنان یو حالان کې دی مؤمنان نه دي لکه ورسته براشي په سوره حجرات کې الته الله تعالی فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم دا باز خلک د توي چې موږ اسلام مناوړې ده قل نو تو ته لا تمنو نتو ته وایا چې تاسو اسلام نه دراوړې ایمان هم نه دراوړې تو ته وایا چې تاسو ایمان نه دراوړې بلکې تاسو اسلام راوړې ده ان ظاهرین قیاد تابعداري کوي خو ځلنه تاسو ایمان نشته ده کال ته الله تعالی په صورت کې د معاشره د اسلام د باره اوسو قوانين ذکر کړی دي ځکه باید چې کم قوانين ذکر دي چې کم یو کلیوالو کم یو محليوالو کم خلکو په قانون باندې عمل وکړو نو کې دې نشي چې باغ دې کې فساد واقع شي په سوره حجرات کې لکه موږ تاسو غواړو قرآن لولو او تاسو ته غواړو چې د حقیقت نه معلومو چې د قرآن حقیقت څه دی په دې قرآن کې الله تعالی ما ته کم کم خبرې کړې دي د کم کم خبرو اسلام زمانه پر ذکر کړی دا په سوره حجرات کې یو څو قوانین دي شپږو قوانین ذکر دي په اوله حصہ کې د پارزا اصلاح د معاشره د پاره یو قانون چې اول قانون دا دی چې خلکو د الله او دغه د رسول اطاعت کوي د الله او دغه د رسول د اطاعت نه مخکې کېږي د الله او د رسول نه مخکې کېږي مان لک په دنیا کې خپل کار کوا روزګار کوا خو زندگی تیرا وا خو د الله او د رسول د حدود نه مخکې کېږي مو بیا به تا ته په دنیا کې مشکلات نه راوي دویم قانون متعلق دی د نبی صلی الله علیه وسلم د ادب او احترام سره چې بعض خلک راغله نبی صلی الله سلام ته आवाज وکړ یا محمد اخرج لینا بار आवाज وته وکړو نو نبی صلی الله سلام د آرام کولو الله تعالی دا صورت نازل کو چې خلکو نبی صلی الله علیه وسلم تاسو عام خلکو په شان تنوي نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه بهر به ودرېږي نه هغه تبچغه نه وباسه دا دغه به ان به حرمتي دا دغه بیا د دې دا بلکې الله تعالی فرمایي چې پیغمبر نه تاسو د خبره تپوس کوي او مسله تپوس ہے نو بهر کې نه مسجد نبوي کې ذکر هغه په خپل راو ځیا ترنه تپوس وکي چغه به تنو واسه دا ورنګي دویم قانون دا ذکر شو چې نبی رسول الله سلام په مجلس کې ناشې درم نو په زور باندې باواز نه کوي چې بنو واسه خبره به په تیزه تیزه باندې نه کوي پالته مفسرونو ذکر کړی چې مراد په سره دا ده چې کله د قران مجلس یا وخت خو نبی صلی الله علیه وسلم موجودو وس حکم دار چې کله د قران مجلس وی کم ځکه د سنت مجلس وی نوال ته بیا چې غنو باسي شور بنکه خاموش کې نال تبیا ان جاکم فاسقون بنبین فتبینو اے خلکو کتا اوستا یو انسان دا چې نا خبر انسان په یو خبره باندې او یو خبره د تو کې فتبینونو دا غي تحقیق کوي بیا معنی دا چې د معاشره یو قانون دا د جسوک ته په خبره راوړي چې پلانې دا څه خبره کړې ده یا پلانې دې کې دا عمل شوی دا ذکر شوی نو تاول داغه تحقیق کا پس د تحقیق نه بیا داغه خبره باندې څه کو حکم لګوا چې دا جایز دی او ناجایز دی دا غلط ده او ګناه ده یا جایز دی یا په انسان متعلق سوي نورسته وایا مخکې د تحقیق نه سم وایا د ګډیر زره د سری به تحقیق او خبره وشي خلک هغه خوره کی بلکې دا ورس تبل ذکر اش الله تعالی فرمایي چې دام دم صفات د منافقین لکه څنګه دلته د صفات د منافقین دي چې کله دا خبره ما واوري دي دا غي تحقیق نه کوي دا خبره څنګه دا او څنګه نه د خوره وي او حدیث کې مراد نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء کذبا يحدث بكل ما سمع د انسان د درو جن کېدو لپاره دا خبره کافی ده چې د ساوري او غوي ساوري د خلکو نه وای داغه تحقیق نه کوي دا خبره چا کړې ده دا خبره صحیح ده او که غلطه ده تحقیق نه کوي خو خبره کوي دا رنګ بل قانون دا ذکر دی چې ایمان والو اے مسلمانانو کبه تاسو کې دوه کسان دو قومونه دو ډلې په خپلو کې یو بل کې اختلاف دا ظهور شي په خپلو کې یو بل سره ورانه دا ظهور شي هغه په خپلو کې یو بل سره جګړه راشي احساسو د معاشره د نورو خلکو د نورو مسلمانانو د ذمہواری ده چې فاصله خو بینهما د دې په مابین کې صلح وکړي الله دا وای کدی په بابین کې کوم یو سړی صلح نه کوي چې درو غنه کوم صلح نه کوما بیا تاسو داغه مخالفت وکړي تر هغه وخت پورې چې الله یعنی الله دې حکم د زغاړه نه کې خودلی دا چې دوه کسان دې جوړلې داغه په مابین کې صلح وکاو کو کو یو سړی چې خامخا نه کوما یا الله فرمایي داغه مخالفت وکړه ذکر الله د حکم نه مخالفت کوي تر څو پورې چې دا الله دې هغه الله حکم د غاړه کې خدلا نو چې کله غاړه کې خدلا نو بل قانون دا دی چې فاصلحو بینهما بالعدل الله تعالی فرمایي یا د دیو په ما بین کې فیصله کوي نو په عدل سره وکي په انصاف سره وکي طرفداري پکې مکوي بل ځکه الله فرمایي کله فیصله ته یو خبره کې نو عدل او انصاف زکه کوا ته یو سړی غریب دی نو داغه د غریبواله خیال مساته زکه الله تعالی زیات په دې غریب باندې سکه رحم کوونکی دی او که سړی مالدار دی ته داغه د عزت خیال ساتي مستان ډیر زیات الله تعالی د انسان عزت پیژني چې کم انسان عزت منوي خبره کې نو بیا د انصاف کوا پس ورسته بل قانون پسې دا ذکر دی چې خلکو تاسو له پکار دی لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء چې په معاشره کې نارینه دی په نارینه پورې نه خان دی مسخره او ټوکې دی نه کوي په نور نارینه پورې او زنانه دی په نور زنانه پورې ټوکې سزا نه کوي نو فساد په معاشره کې ناراضي په دغه آیت کې بل قانون دا ذکر دی چې به سل اسم الفسوق ولا تنابزوا بالالقاب یو بل تبد نمونه موای لکه پس د ایمان نه بد نوم ویل چې کم دی دا د فسوق د نافرمانه خبره ده بلته دوه قانونونه ذکر دي په آیت کې یو قانون د اصلاح د معاشره لپاره دا دی چې چا پورې خندا مکوا په چا پورې مزاق مکوا په بل مسلمان پورې استهزاء مکوا نو فساد بن راځي او که استهزاء دې بچا پورې وکړه نو خامخا په غزي کې فساد واقع کی او زنانو تم الله تعالی فرمایي چې ولا نساء من نساء زنانه دې په نورو زنانو پورې خندا استهزاء نه کوي لکه دوانو سره الله تعالی فرمایي امید ده کې دې چې دا بستانه غوروي ته خو چا پورې خان دی چا ته استهزاء کې د چا په څیر بدر دی وي او کې دې شي د الله په نس باندې دستان الله ته ډیر زیات نږدې وي دا رنګي بل قانون په سری آزاد ذکر دی چې ولدي نامنو ا منجتنبو کثیر من الظن اے خلکو بل قانون دا دی چې په معاشره کې په یو بل بل باندې بدګماني نه کوي تر څو پرې چې یو خبره حقیقت د معلوم نه وي نو په مسلمان باندې څه کوا ان بدګماني پاګه باندې مکوا ځکه ګمان چې کم دی دا باز ګمان چې وي هغه ګناي کبیره وي لوی ګنا وي دغه رګ بل قانون دا دی چې تاسو په یو بل پسې ور پسې کېږئ مو چې د یو بل عیبونه معلوموي او د یو بل چې کوم دی هغه نقصانونه معلوموي په یو بل پسې ورپسې کېږئ مو جاسوسي د یو بل مه کوئ هلته معنا دا ده چې د یو بل کم پټ رازونه دي پټ هغه حالات دي هغه پسې ورپسې کېږئ مو او که دا وکړو نو بیا به ستاسو معاشره کې فساد راځي که ګمانونه په یو بل باندې کوئ حقیقت بغیر د حقیقت نو بیا به سګي ان فساد به په معاشره کې راځي بل قانون دا دی چې ولا یکتب بعضکم بعضا پیش شاه د یو بل بد مواه دا غیبت دی دا ګناي کبیره ده ډېر خلک وایي کته چې غیبت مکوا دی چې رښتیا وایم ورته غیبت تعریف هم دا د چې رښتیا او تسوي غیبت وایي یو مسلمان یو بنده په ته خبره کې هغه موجود نوي او حقیقت وي رښتیا وي نو دغه ته غیبت وایي او کته بچا په یو خبره کې یو حقیقت نه وي هغه پای کې موجود نه وي نو دې ته غیبت نه وي دې ته بهتان وي دام ګناي کبیره ده نو دا الله تعالی د دې لپاره دا د اصلاح د معاشره د فارسی یو څو قانون دي ایو قانون دا دی چې الله او داغه رسول اطاعت کوي دیم قانون دا دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران او د سنت د مجلس څخه او ادب ساته دریم قانون دا دی چې یو نا خبره انسان د خبر او کینو داغه تحقیق کوي څلورم قانون دا دی چې دوه کسان نه دوه ډلو په مابین کې ناروغه وي جګړه وینو داغه په مابین کې صلح وکړي پنځم قانون دا دی چې نارینه او زنانه به یو بل پورې خان دیمو استزام کوي ځکه قومیت او د غرنګي ورسته بل قانون په سبي اعلان دی پنځم قانون سره چې یو بل ته غلط نمونه مو وایي شپږم قانون دا دی چې بې ځای په یو بل باندې ګمانونه مکوي وم قانون دا دی چې یو بل جاسوسي مکوي او اتم قانون دا دی چې یو بل باندې فخر مکوي په ذریعہ د قوم سره دغه د مفسرینو ذکر کړی چې قومونه چې کم دي دا قوم د پاره د تعارف نه د پاره د تفاخر نه دي قومونه چې الله پیدا کړی لړلې دا الله د تعارف د پاره پیدا کړی د پاره د میراث او د غرنګ د رشتہ دار او د صله رحمه د پاره الله پیدا کړی الله وی دا دې اتو قانونو باندې عمل وکا استاد معاشره نه به فساد ختمي او رسته به دې نه ایسته ذکر دا چا دې چې څوک خپل نه کې خپل ایمان دا په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اثباتلو یو قوم بنو اسد ابن خزیمه هغه دا قحط د وجه مدینه ته راغلیو او چې مدینه ته راغلو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې موږ هغه قوم یو ټول عربو خلکو تاسو سره جنگونه کړی دي مسلمانانو سره او پس داغه نه بیا دوی ایمان راوړی او موږ یو د قوم یو چې موږ بغیر د جنگ نه تاسو سره یعنی اسلام هم قبول کړی دی الله د آیت نازل صورت کې د آیت نازل کړ چې ګور خپل ایمان خپل نیکی ببل چا باندې مې اثباتا معنی دا کس احسان دې چا سره کړی وي چې سنیکی دا چا سره کړی وي نو الله درزا د پاره کوا کبیا دا اوس با ترونه دا ور نور زین کې راځي کړی دا ستاره عمل چې کړی دا خبر شو برباد شو نو مقصد دا د آیت کریمه کې خبره د زلوا چې الله تعالی فرمایي د خلکو بزرونو کې مرض ده او حدیث کې نبی رسول سلام فرمایي چې تاسو د خپل زړه اصلاح وکړئ د زړه د کوم انسان زړه چې روغ شو بس ددا یې ټول اندامونه او ټول وجود کړه ټول کار روزګار به صحیح وي او کله زړه مرض د ختم نشو د منافقت د کفر او د شرک او د غرنګ د بغض او د حسد او د کینې لکه ورسال تبا یو لسمه سبحانه کې الله تعالی فرمایي چې خلکو د پاره سره شفاء لما فی الصدور حال ته مفسرونو ذکر کړی دی چې مراد په دې سره ده چې د انسان په ځل کې ک کفر دی ک شرک دی ک غلط عقیده وی چاته معلوم نه ده کله دا چا سره بغض حسد دی خو چاته معلوم نه دی دغه چا سره کینه کوي خو هغه چاته معلوم نه دی نور دغه په ځل کې د چا سره دښمنی عداوت بغض خو چاته معلوم نه دی الله فرمایي دغه خدمت چې کمی دا په قران سره کې قران وایا زله به بالکل صفا شي او دلته الله تعالی فرمایي فزادهم الله مرضا فزياد بک الله تعالی مرضن مرض ذي خلقو دلته مراد سره ان مرض د منافقت د چې بدل کیو یو په خلبان یو په خلبان بلوي الله تعالی فرمایي ولهم عذاب الیم د دې پر عذاب دردناک دی ان دغه خلکو لپاره چې کوم د نبی رسول الله سلام په معاشره کې دیو په خپل باندې یو خبره کوي ان په خپل کلمه وای او وای چې موږ مسلمانان یو او په ځل کې کفر ذاتي الله تعالی فرمایي د دې لپاره دردناک عذاب دی او په دې مخکنه جمله کې سړي دوه تفسیرونه یو دا چې فزادهم الله مرضا په زیات بکی الله تعالی مرض دیو کدی د خپل منافقت نه وانه وړي دویم چې کومه دا هغه خیره د جفزا د هم الله مرزا په زیاد دي کې الله تعالی مرز د دیو د منافقت دا مرز د نورم الله سوا کی د لپاره چې نه خص سزا وسکی او په سوا جوان دی او جب کې دا د بما کانو یکذبون په دیو جبان چې و دیو یکذبون همیشه د پاره دروغ وایونکي په دې کې استمرار د همیشواله چې په دنیا کې د کار دا و چې د دروغ وي همیشه د پاره نو یو صفت د زړه متعلق ذکر شو چې زړه د صفا کا پزله کې د کوم خبره دا هغه په خله کوا او دویم صفت دا ده چې د منافق په شان تا صفت نه اختیار او چې دروغ ویل دي لکه دروغ په خپل دي صدا ګناي کبیره ده او دلته په صفت د منافقینو کې ذکر ده الله فرمایي که مسلمان نو ځان د دروغ نه وساته او د دوکې نه څخه د دوکې نه او د دروغ نه ځان وساته مخکنی آیت کریمه کې ذکر ده دوکې او دا دوانه صفات د سړي د منافقینو دي الله فرمایي د منافقینو صفات چې کم دي دا ځان نه بچ او دوکا او دروغ د هر یو څه په خپل ځای ته دي دا کم انسان چې کم دروغ نه وایي نو دی به الله تعالی په هر ځای کې کامیاب ساتي او کله دروغ وي نو یو دروغ وي داغه د پر بلف دروغ نور وي خو په پټي وي هغه بیا ښکار کیږي نو په دیو ځبان دی ان دروغ ویل په معاشره کې په هیڅ حالت کې ځکم دی ان شریعت اجازه نه ورکوي اما کوم ذکر کړو بغیر د دینا چې د دوه کسانو په منځ کې صلح وکړي کې او دروغ وي او د دې علاوه په هیڅ حال کې ځکم دی ان دروغ ویل چې کم دی دا جایز نه دی دا مشهور صحابي دی کعب رضی الله تعالی عنہ د غزوه تبوک نورسته پاتې شو تر نه سره پاس اتیا کسان دي سو په غزوه تبوک کې چې هغه د جهاد نه پاتې شي او پای کې چې کم دي اکثر زیات پکې منافقین وو او درې کسان پکې مسلمانانو صحیح مسلمانان نو چې کله نبی رسول سلام راغې مسجد نبوي کې کېنا سن ټول خلکو هر سړی براتلو خپل غوزر به نبی رسول سلام ته پیش کو حدیث کې راځي نبی رسول سلام هغه دې او عذر چې اخکارا په اخکارا قبول کوجه صحیح ده او بخنه مله وختلا ووکل سرایرهم الى الله تعالی او د دې هغه پټ حالت یو د الله حالغ الله ته وسپارلو چې کله د صحابي نمبر راغی نو دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم قزستان علاوه د بل چا د دنیادار انسان په خوا کې ناس وي نو مال دومره چالاکی راځي ان زه په خله کې دومره چالاک یم چې ما با هغه نه د خپل ځان خلاص کړی وي هغه د غصې او د غضب او د ملامتیا نه خو غزه تا ته الله رسول یو خبره نن کوم چې دته دروغ وې ما نو کې دې چې الله تعالی په دې وجه باندې الله تعالی چې کوم دی تا ته ان ستا په با تا ته الله تعالی وحی وکړ ته د دې دروغ نه زیات په ما باندې غوسه شي زتا ته رښتیا رښتیا دا کوي چې زما هیڅ عذرم نه صرف په دې وجه باندې چې اوس به سامان تیار کوم اوس به سامان تیار کوم کړی چې غزوه لا jihad له خلک وو ته ما نن زم سبازم تر دې پر چې هغه غزوه تبوک ته ورسېده الله رسول زما هیڅ عذرم نه و به هیڅ عذرم نه و بلکې دایمه ته چې په دې وخت کې څنګه مالدار یم وما اقوا ولا ايسر مني زه وخت نمخ کې دسه مالدارم نه وما او دسه قوت طاقت او صحت مند نه وما وای سو در مې هم نو دغه دغه صحابي فرمایي چې ما زله سره دا سوچ کو چې به د رښتیا او نه تن خلاصي رښتیا وایا بس الله به اخلاص کی نبی صلی الله علیه وسلم ته ځاستا الله به استا متعلق سو کی فیصله وو کی ورسته قران کریم کې بیا هغه سوره توبه کې راغیو الله تعالی دا حالات ذکر کوي والصلاه الذين خلفوا ادرې هغه کسان چې هغه د توبې د قبولیت نه وروسته کړی شي هغه ذکر الله په قران کې فرمایلو معنی دا چې دروغ ویل دا چې کم ډېر غلط صفت دی نن سبا هم خلک ان زیادت تر چې کم دی په معاشره کې سوي دروغ وي د دیو جن چې کم دی ورسته به ذکر شي چې یو د معاشره دا فساد د پاره څنګه د اصلاح د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 جمعې الله تعالی د موافق نواز الله دې قبول منظور په دربار کې وګرځي او سبا بدر روانې جمعې تم جلا طرف ژوندې وساتي دوستانو ته ګل الله د مانځه پابند ووس ته ګل الله مونږ په غټ برکت پروت دی او ډېر غټ عزت پروت دی او مونږ باندې کوي سره د ناروا او بی حیا کارونه افضل جهاد ته د شیطان مخ توروي د جنت کنجی ده پر ماشومان د ابسو د لوبو د کرکټو نه راغلي کوي او عالمانو صاحبانو قادر دې کې بس به تر خبره ده ان شاء الله دوستانو باران وشو چې موږ تاسو شکر ادا کوو زونه موږ وشو چې باران نه کېږي تاسو ټول زونه موږ وازو نه کوو چې خدای باران وکړي باران وکړي باران وشو موږ تاسو نو څه پکار دي شکر پکار دی الله شکر دې چې موږ دې په خپل رحم کې یاد کړو دوستانو تاسو نه رحم دې چې موږ تاسو روغ ګرځي او خپل روزګارونه کو دوستان د دین مهنت دې ادامه پرې دی خپل ماشومان د اوبو کې ګټو رامنی کوي ان شاء الله دوستانو د ګټو ټول جمع جواز قرآن زمونږ د وکان اشرف العلوم الفاروق عبید الله مولانا صاحب د کرامت کماله مولوی چې دوی کاټن مولوی چې دوی چې کوم د وکان عبید الله مولانا صاحب کماله غټه مدرسه چې کوم درو دا د وکان په هغه کې د بازار باندې دې زموږ را متبدل شوي 19000 علماء باندې کړی او د 1952 نه په دیني خدمت کې لګیا رجا سره مال کې زکات وی خیرات وی صدقات وی نو ان شاء الله دوستانو دا مدرسې ته ورکړي دویم چر باندې کار شروع دی اتیا لک روپے خرچ کړي ان شاء الله چا سره سوي نو دا زر 2000 کار نه دی دوستانو ان شاء الله ډېر کسان ګرځي پټه مدرسه ده دوستانو 1300 1350 تعداد ته